باب قضاء حوائج المسلمین یو خدا دې چې ستاد وس نه ای چې د مسلمانانو حاجتونه په خپل پوره کړي دیم دا چې خپل ستا وس نه ای خو بل سوکی چې دا سره ستا تعلق ای او هغه دا کار کول شي نو هغه ته سفارش وکا چې وای دې سوی دا کار وکا خبر باندې پیښ لیک په نه شوې دا د مخ کې سره ربط سو تعلق سو مناسبت شو بیا ما تاسو ته ویلیو شفاعت شین فی عین درس د قران کریم کې دا خبره تاسو ته شوی و چې دې کې معنا د یو ځایوالی ده شفعی تا شفعه زکه وای چې په دې کې هم د بل زمکا یا کور خپل زمکی کور سره یو ځای کولی شفیع ته شفیع زکه وای چې د هم د بل زمکا بغیر داغه د اختیار او داغه د وسنا او بغیر داغه د رضا نه د خپل زمکه سره یو ځای کوي دو رکعات تا شفع وای زکه دې کې یو د بل سره یو ځای کیږي او شفع والوتر مخلوق ته جفت وای ځکه دا جوړای دا او خالق وتر دی نو دی مصطلح شفی تا چې کوم سفارش کې قیامت کې نو دیم ځان سره هغه مشغولو چې دین او هغه یو ځکه او جنت ته چې دین هغه وځي دا متاوس ته د شفع وضاحت کو ربط مخ کې سره وي چې باب قضاء حوائج المسلمین یا خو په خپل ته حاجت دونه د مسلمانانو سر کولې شنو وی کا که خپل نشي کولې بل چا سره تعلقې نو سفارش ولوګا بیا شفاعت دو قسم دی یو شفاعتی دنیویه دی بل شفاعتی اخرویه دی شفاعت دنیویہ دی د سر لحاظ سره ما تاسو ته په سورۃ یاسین کې اغا شفاعت د وجاهت دارنګ چې دنه بل شفاعت کم د محبت اغا سفارشونه شرکیو شرکو دواړه هغه بیان مې را تکړو الله د چا سره داسې محبت نه کوي چې داغه نه مجبور شي او کارونه به سر ته رسي او د سیم نه کوي چې یارا د چا د وجاهت نه مجبور شي او هغه چې د سفارشونه سزا نه ورکیږي دلته دی له سره شفاعت دنیویہ بیا شفاعت دنیویہ د کافرو د پاره اومشته دی چې دای د پاره سوالو کې چې الله دې ته هدایت نصیب کړي عام چې کوم شفاعت دنیویه ده نو یو شفاعت حسنه ده او بل سیئه ده لکه مثال په تور باندې امتحان کې ته سکول استاد ته وای لکه دې پاس کا اته پاس کا دته نقل پرېدا او یو شفاعت حسنه دي څوک چا ته کرالو او لکار نه کې توله سفارش کې چې وای اکا غریب دي دا کار ولاو کا لواجر دي یو شفاعت چې دی نو هغه اخرویه دی اخرت کې سفارش نو اخرت کې چې کوم سفارش دی نو یو شفاعتي قهریه دی چې په زور د الله په دربار کې ګینه سوخلاص دانشتي مشرکان د دې قائلو چې اول خو قیامت نه راځي او کلړ شو نو دا زمونږ په زور اخلاصون کې دی با الله ته وای یا د شفاعت د وجاهت یا محبت د حقایلو دا ضرور دی په الله نه ضروري دي دا ضرور دي دا شفاعت چې دین اغا شرکی شفاعت ته دا مونږ نه پاتې شو دا چې شفاعت اذنی اخرت کې سفارش نو معتزله منکر دي صرف یو شفاعت اغي منی چری ته شفاعت لرفع الدرجات وي سوته وي جنت کی او سړی جنت تلاړو خو درجه کم ده او نبی اسلام اوئی یا عالم اوئی یا شهید چې رده درجه پورته کنه بس اور درجه درشي د نور شفاعتونه ای قائل نه دي او اهل سنت والجماعت شفاعت د مشرکین نه علاوه یا وجاهت یا محبت اغوانه علاوه د شفاعتونو قائل دي تفصیلی دارنګي دي او شرایط ولهم دي پنځه شرایط دي یو دا شفاعت په بعد الاذن وی ولا تنفع شفاعت عنده الا باذن او دیم چې دین دا با په قیامت کې وای سکی بھائی او دریم دا چې دا شفیع چې دی او دا مشفوع دا دواړه به موحدین دي سبي الا من شهد بالحق راضي موحدین به او بل دا صحیح شولا پس د اذن الهی نه وي او قیامت کې وي پس د شفاعت کبرا نه کړ نبی رسول الله والسلام کی حساب کتاب خبره او کی جدي سره حساب کتاب شفاعت کبرا او شفیع مشغوله دواړه موحدی او شفیع تب علمی چې دا موحد دی او د شفیع با خپل حساب کتاب خلاص شوی داغه جنتی کېدل به یقیني وي ا ترتیب لږ بدلو مو سفر په دې کې شته نور دی خباس کړ دې بدر السلام او شپږه یې مې صفحه کې څو سره زما دا کې ما چیرته سووي اکم قسمونه چې قائل دي احنا پاغي باندې نو شفاعت عظما شفاعت کبرا د حساب شروع کولو د پاره سفارش هغه مخ کې حدیث تیر شوی دا خلک به آدم علی السلام ته کرای شي ابو زما وی ابراهیم ته کلر شي ابو نوح ته کلر شي عیسی ته کلر شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل شفاعت عظما شفاعت کبرا دویم شفاعت د تعجیل له شفاعت سره تعجیل نبی رسول الله په سفارش کې چې زما امت سره اول حساب وکا اول بدی سره کیږي او دی به جنت تم اول داخليږي دا د نبی اسلام خصوصیت ته شفاعت عظما او دغه شفاعت تعجیل بل د شفاعت لدخول الجنه اولا یو سړي باندې فیصله د اور شوی ده چې به اور ته ځي نور موحد دی او بس بیا الله انبیا یا اولیاء علما یا شهدا هغه سفارش کی او دای کی یا حافظان او الف کسان مداسي کسان چې جهنم تتل په واجب شي او جنت تزيد حافظ په سفارش سره اغه بل د شفاعت د تخفیف د عذاب لکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر ابو طالب د پاره ابو طالب د پاره تخفیف د عذاب د دې اسلام مرګتیا کړی دا سوال دا دی چې قران کریم کې راځي فماتن فهم شفاعت الشافعین نو کافر دغه پر څه پر څنګه جواب دا دی چې نفي د شفاعت کامله د چر جهنم نه بالکل خلاص شي دا نشته ها شفاعت په جمله لکه تخفیف د عذاب هغه نه پیښته یو شفاعت ته د دخول د جنت به حساب به کتابه لکه یو ډله به چې دایښ سفارش دادې چې هغه به حساب به کتابه جنت دي هغه اویا زره کسان ابو کاشا سے چې پاتې دلو او کاشا او کاشا چې پاتې دلو ابي بل صاحب پاتې دې سبقه کبه او کاشا یاد دې نه دی یاد یو شفاعت د اجازت ته نورو کسانو ته د جنت ترتلو ال سفارش چې اول اجازت چې دین اغا نبی رسول الله سلام اجازت والی او یو شفاعت د اهل الکبائر د چغړ ګناونه کړي جانم ته تری او بیا راوځي لسوف یعطیک ربک فترضى نبی اسلام اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار او شفاعت د لپه رفع درجاتو اخو ټول منی رفع درجات لپاره معتزله چې منکر دي د شفاعت نه سیوا دا شفاعت د رفع درجات نه عقلی دلیل دا وایي وګورا په دې دنیا کې چا اطاعت کړی دی او چا نافرمانی کړی دا چې دا نافرمانم جنت ته راځي نو دا خو عادل نشم حد الله د الله تعالی چا چې بد عمل کو هغه سزا ورکړي کی نه سپارښت پکې نشته که سزا ورکړي جواب داري چې من يعمل سوءا چا چې او کو بد عمل یجز به سزا ورکړي کی کله معاف نه کی کله پکې چا بارے کې سپارښت دې قبول نه کی یا د سوء نه مراد ته شرک ته دا مشرک د پر سپارښت دي چا چې شرک کو په شرک مړ شو یجز به دله بسزای دته چې جنت ته نشته دا نقلی دلیل دا نه جواب بل دا فولائک اصحاب النار فیها خالدون فجزاء جهنم خالدن فیها هغه ګڼ جوابونه د الله بندګانو چې مراد داغه نه چې دین او هغه مکسی طویل دی مکسی طویل دی ډیر وخت پاتې کیدل یا چې حلالي غني سود حلال غني قتل حلال غني نو کافر دی کافر همیشه به جهنم او لا تنفع شفاعت کوم راځي دغه آیاتونه فما تنفع شفاعت الشافعين نو د دینه مراد چې دی نو اغا د کفارو سفارش اغنشته یا د زور سفارش اغنشته پاتې شو دا د احناف چې کم دلایل دي نو ډیر شی دي یوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن الرحمن ورضي له نصوص ډیر شي دي او دا احادیث مول چې دن هغه ډیر شي دي دلته د شفاعت دنیوي خبره چې دن امراد د باب الشفاعه ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتاو طالب حاجت کله چرابره وتا طلب کون کې د سکار نو اقبل علی جو رسای خپل ملګرو تناس چې سر سو وای ته روان دي شو فقال اشفعوا وی تاسو سفارش کو او کوي تو جرو تاسو لب اجر درکړې شي ويقضي الله ويقضي الله على لساني نبي ما حبا او پورا کې الله تعالی په جبه د خپل پیغمبر هغه چې د الله خوخي یا ماشا هغه چې الله اراده وکي زوري پینشتره مختار کل نه الله دې ور مجبور کیږي نه نبی اسلام باغی ته تاسو سفارش کوي چې دلته نه او او وی دلو نبی اسلام باغ پر سوال کو الله تعالی نه سوال کو یا وی چې دلته کاله په سور کولو نو یاو جی دلو ورکا چې ورکا دای باجو رسول نبی اسلام بدلو ورکا وایا دا بریره رضی الله تعالی عنہ د دې خاون مغیث دا بریره چې کله آزاد شو نو دله چې د خيار عتق سو دی وی ځان له بل خاور کوما موږ اس درنګ نه تکتور نو حدیث پاک راځي او د مدینه کوسو کې دی پسې ګرځي دی خیر دی کنه دا مطلب دا چې تبل خاور مدا کوه ما زور نه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تو لا راجعته لورا کته د توبه شوي سمانا اخیار یې تغزان لمه استعمال وا دا د خپل خاوند دې هغه دور خيار او یا رسول الله اتامرني الله پیغمبر حکم کوي که حکم کوي بیا ما کان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره نبی اسلام وی نا نا نا انما اشفع سفارش کوما قالت ولا حاجت لي في ځان لسم دا ګورم زما د کی حاجت نشته ځان لبل تړې ګورم ليس الكتاب الذي يسلو بين الناس نه ده درو جن آغا یستیو بین الناس چې خلکو مې کې سولګي فینمی خیرن نو خیر رسی دیو تا او یقولو خیرن یا خیر او اسمه نه تو کسروغه کوي ایو بل بار کې سمې کمزوري کوي دې چلو شي وی هغه او ته هغه چې ډېر خسړې دی او زما خو دوست خو بس پته لګی نه چاره ته بل وکړې هغه دا ډویر دي ا دې ته درو ال تغز لوي نو ما چې دنا غو دوست خو بزا بدل راړي هغه داسې ویل جوړ دا درو نه دي لکه یعنی دا هغه درو نه دي کوم ګناګاری دي سره ها ما نه دي اوریدلې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شیء مما یقولون الناس الا فی ثلاث چې رخصت ورکو پس شیز کې دا نه چې خلک یې مگر په دې ځانو کې تاج الحرب او جنگ کې ولستابه الناس وحديث الرجل امراته وحديث المرأه زوجها خذ چې خاون تا خاون خذ تا ناس تو قلار الذي کولی عدل ته کټو سجدلا انو سیارا له خو دنګ ساته ما شوم له غول وینځل دار وخت غول دی غول دی غول دی بس نه نال ته کټو څنګه نه بلی با دی خو له وځي چنو ورځي دا دی وای پیسې ته ډېر شي دي ته اوس پر اړه څه چې جوړه یاد ته ته ګوره اځ دې دا غل دب ورکاو کاغه بن الله تر دې بلا څه کنه دا دا دب ورکاو دا کا پایلا او بشوه دنیا بالکل دا ته جوړه بدل لړو چې ته پکې خان دي ها سره سره صحیح ده کنه جنر ته وګورو دا مو چې دا وځه کېږي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدل اواز د جګړمارو په دروازه عالیت نصاتما وازنو چچو او چې ګوي وا اذا احد ما یستوذ الاخر یو چې دبل توي ما ته اے یستوذ الاخر اتوي کمه را نو کرو هر ځای وپی ویستر په کو پیشن او دنه طلب د نرمه کو په سیس کی وو یقول وی والله الا فالقسم په خدای یو نو کوم نه ته پکې سپریدم او نه روز دوالکم اوس په راکا ټول پټول راکای فخرج علیهما رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته فقال عین المتعلی علی الله هغه په الله باندې قسم کون کې کم دی لا يفعل المعروف چې نیکی نه کې دوست خدای دې په غیب نه پیږي فقال هغه د سينو چې بانی ګوري لکه طالب په جان دور بانی چې وی انا یا رسول الله زم اے دا الله پیغمبر فلو ای ذالک احب د دې لپاره دی هغه چې کم دی خوخی ک وای چې سره تفریدا او ها د استدیره سره دا والا اوم ټیکتا او کنا وای چې اوسره نه مغوړ رستو بټوري درکما نو بس د خوخه دا که رستو ټوري راکې او که اوس د لګي راکې وای چې بس اني میرا تفریدا معاف کا علانی نیواله دواړه سره کوم چې کوم ورته وای نبی اسلام علیه السلام فرض وکړه او صلح وکړه لکه ها مقصد دا دی داغه ته وی چې مان باز دې لري کې استر چې کو يسالو رفقا نرمي چې سختی را سره مکه ورست بدر کوم ټولي بدر کوم ول متعالي الحال وای ها قال ابي العباس عن ابن سعد السعيدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسېده چې د بنی عمر په مس کې صلح کول دا د پیغمبر خوې دي یعنی معلوم شو او فی اناس ماو ځان سره ملګری مو جګړه به جوړی خلاصې به څنګه کوي فی اناس ماو ګوان به کې پکاري فی اناس ماو صحابه سره لړل فحبس رسول الله صلی الله علیه وسلم روح هو کلا ایو دې کې نه چې سودر شي چې مې اسو دا صف وکاو کنه الوا او دا پیس څنګه پرې باندې فحبس رسول الله صلی الله علیه وسلم وحانت الصلاه وقت مزراله الله اکبر یو نو خلقم الله اکبر وی چې امام الله اکبر وی ته الله اکبر وایا وجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدو یمشي فی الصفوف حتا قام فی الصف الاول صفونو کې روان د نبی صلی خصوصیت ته یو یو صف ریدی او راځي مخکې صف تر اورسیدو بالکل اول تا ایبو دې پرې خو دي کنه خو دې خوشي وي وکانا ابو بکر لا يلتفت في صلاتي غير التفات په مسکه نه کاو په مستش متوجه فلما اکثر الناس اکثر الناس التسبيح نو التفت روغنه دسي معلوم معلوم شو ولا سي التفات یو کو چې ووري نو هغه په لګې چې نبی اسلام راغله فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاشار الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام مدرسه اشاره وکړه چې مر رستو کیږي فرفع ابو بکر یده او بکر لاسونه پور تک لفه حمد الله موس کې دی معلومی کی د اول وختونو واقع ده فحمد الله الحمدلله ورجا قهقرا او را شورو شو راو پس کېده په شابه راتو راتو لیدو په شابه ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فصف کې ودرېد فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس او دې روایتو کې دا تفسیر به راځي چې دا هغه ځای نه شروع کړ چې کوم ځای وبکر چې دنه قرات پر خو دیو معلومه شي چې فاتحه ویل واجب نه دي کنه لازم نه دي کنه فرض نه دي کنه مختلف اکه ځای نه شروع کړل فلما فرغ اقبل على الناس نبی زم چې د موږ د فارش خلکو تر راوړی دو امام راوړی دی شي فقال ايها الناس اے خلق مالکم حين نابکم شیون فی الصلاه سچله تاسو لرا کله چې راشي تاسو د شی په موږ کې اخذتم فی التسبیح تاسو تسبیح چې بر شروع کړل انما التسبیح للنساء تسبیح د خود کار دی خزه بدا چل گئی من نه به شر فی صلاتی فلیقل سبحان الله چاته چې په مسکی څه شی راځي سبحان الله دی وای ناری نو سبحان الله وای الحمدلله وای وګور الله اکبر بنو یو امام چې ته درې کا دوی تر کیه الله اکبر په دې باندې کاته دلو یو په ګاډو چې وګور الله اکبر او یو روایت په کې دا چې نیغ الله اکبر کوم الله اکبر نیغ الله اکبر دلته کې نو ناپیدان نه دي کله کله نخري کړه چیرې څه چلو شو کنه یعنی مقصد در سبحان الله وای چې دا سو وای هغه ته پته ولګي چیرې څه چلو شو التفات پکې سوچ پوږي چې او او خو کله ګور دیم قاعده باندې امام کې نه نه کنه په اوله قاعده باندې سیده پاسې نه چې بار پاسې دل دین بیا ته سبحان الله الله اکبر مو دا ته بس بابا زری دنر زامن پاخه ناشتي وي سبحان الله الله اکبر کینا دا واجب ورسره ساو کی بیا نبی اسلام او بکر سے یا ابا بکر ما منا کان تصلی بالناس حين اشرت الی تشی منا غته د مسکو نه خلکو ته کړه چې تا ته ما اشاره وکړه ماشاء الله کو بری کړه مستا دوست خدای دې په غیب خبردار نه کنه کړه به دې موږ فقال ابو بکر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه د ابن ابي قحافه نه نشي کېره ان يصلى ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله پیغمبر موجود دي خلکو ته جنن منځونه کوي عبدالرحمن سیب کړه دي هغه ته نبی اسلام اشاره وکړه چې مرزا هغه ودرې ده نبی اسلام وو چې مونږ کو دا دلیل دی چې فاضل د مفضول پسې مسکول شي دغه عبدالرحمن سے په نسبت سره نبی اسلام ته مفضول مونږ تاسو ته فاضل له نبی اسلام ته مفضول نبی اسلام ته فاضل هغه دې تکتل چې الامر فوق الادب او دلته دې تکتل چې الادب فوق الامر نبی اسلام وی ته ماته راخت دی خوکا نبی اسلام نا نوی سیندو نا خواندو امیو خدا غدا کې او پیژند چې دا رسول الله ته کېره هغه روان دې دې په نوم اندر سره رسول الله دا نه وزم نه لګا دا دلیل د دې خبرې رستم حدیث را روان دی دام دلیل دی نبی اسلام ته تا موضوع له نو خپل وجه ویلا نو امامت صغرا او بکر تر دې مستحق لہذا د امامت کبرا هم ته مستحق نو شیعاګان کافر دي چې ابو بکر څخه پس بد وی وی دې ظالم معاذ الله او کفر نسبت وته کوي او علی دا پهلا نمبر دما دم مست قلندر اسی لیے نه نه نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رستو ورته راشي نبی سم چې وفا او وفات کېدو او مرضی وفات کېو ابو بکر صدیق ته ویل هغه مخ کې کوي تو کا نبی سم خوشاله و اشاره دی خبر ده چې امامت صغرا به مستحق ده امامت کبرا به مستحق ده خزو کې امامت صغرا نشته الیاده امامت کبرا نشته ده ام سکوه لیوزیفوه دا حبسای سار کړه څنګه ونه وی لیوزیفو مار دنو چې روړای سستی وته کړه نه یو جن نبی اسلام اشاره شوی نه چې امام نه ته ورستو درشي ته مخکې کیږي نه مستقبل ځان لاو ته ګوره کنه اخر مخکې کیږي لګا دا دلایل دي ستګه نه دا طریقه ده باب دې په بیان د فضیلت ضعفات المسلمین ضعف جمع د ضعیف تا شرفات جمع د شریف تا والفقراء او فقیران والخاملین گمنام سمجھ موږ لګا چې څوک دی پیژنې نه دی پیژنې نه تاسو وګورئ لوی لوی عالمانی زمونږه او تاسو به نه څه پته سر دي نه جاسوک دی یو چې مشهور پیژنې کنه نو ورته په کې سره پیژنې نه ازمږه ابرار تاسو پیژنې ابرار بر خال کې د سواد ته شموزو دی وی اجتماع ورو رالم اوس جا مسجد تللم یو سړی ناشته ډېر علاج ورې زه خو رالم لاس مولا راوچت کو اسه پاک ورکوم امیر شه د کم ځای او چې د باجه وړي څه کړم دی بس ورې خپه نه شي دا غو درې ورځې د خیر سره زموږ تلکی وتا غپ لګو وې چې زبي څه کړم دی بیا غل سره مخ دا شروع کو چې بارو ته مې وتنه ته چې دبر سبق سی ویني نه ماجی منډه نو اوس چې دلته ما وخت لاس راوچت کړه او کله مې ډب ورکو امیر صاحب خپه سلا یو دا مشرکین نبی رسول الله ته تا سره دا غریبان ناس دي سره مونږ ته پناس دی باندې ځان بخکاری دا لري کوم بر سره کینو الله حکم راولېګو وذر نفسك مع الذين يدعون ربهم تین ک خپل ځان دا غسانو سره چې یادې خپل ربار وختي يدعون په معنی یذکرون یا يدعون معنی سوالونه کې الله تعالی تر وختي اے سمانا شرک په دعا نه کوي هر وخت د الله تعالی نه مدد غواړي نو چې مدد د الله نه غواړي نو نور عبادت هم د الله تعالی لپاره کوي ځکه دا دعا هم یو عبادت دی نو چې دا د الله لپاره کوي نور عبادت هم د الله تعالی لپاره کوي ولا تعد عینا کانم ندی او استرګې ستا ندی ګرځي استرګې ستا ردینا سمانه درکا ندی ګرځي ستا استرګې ردینا اوړي ما وړوا دا خو عینه کا پکار دی تا تعد عینه کا دا د غایبی صيغه د وایل مؤنث غایبی صيغه نه دی اوړي سترګې ستاره وینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن کثیر ذکر کړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا آیات نراله الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان اصبر نفسی معهم الحمد لله الذي جعل في امتي حمدا لله الله ذات لرا چې زما په امت کې د څو پیدا کړی چې ما ته حکم کې ان ازبر نفسي ما هم چې ځان سره کلک کما پڑھیے کنه بھائی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم خبره الا اخبركم باهل الجنه تاسو خبر نه درکوم په جنتیانو باندې کل ضعیف ارغه کمزورې متضاعف کمزورې ګرځول شوی لو اقسم علی الله لابره کمزورې دي خلک هم کمزورې غني خو که په الله باندې قسم وکینو الله په قسم کې بری کوي لو اقسم علی الله لابره سبحان الله سبحان الله الا اخبركم بآل النار كل عطل هر چې دنو سخت خي والا او سرکش او جواز جواز من کون کې او جمع کون کې بخیل او مستكبر دا څو کوئی چې نه غټ او متکبر په دې تک کې څو کوئی چې لنډکی او دور غټ خېټه چې سوای په حرام باندې اته کې سره لګاو ره لنډکی لشنکی وعن عباس سهل بن سعد الصادق رضي الله تعالى عنه قال مر رجل الله النبي صلى الله عليه وسلم تیر دو تیر شی او سړی پر نبی اسلام باندې فقال لرجل عنده جالس نبی اسلام یو سړی ته وایي چې دا څه کناس ته ما رايو کفي هذا سړي سړي بار کې سره ایله فقال رجل من اشراف الناس دا سړی د اشراف د خلقونه هاذا والله حریون دې چې قسم په الله لایق دی ان خطاب عین کها کچره دې چاته نکاح پیغام ولېږي چې د سر نکاح وکړي شي د خبره سودانه کې وین شفا او کدی چاله سفارش وکړي نو شفا چې شفا دې قبول کړي شي فسقط رسول الله نبی اسلام چې شو ثم مر رجل اغبر سره تیر د فقال له رسول الله ما رايو کفي هذا دی سړي بارک استا سره ده فقال یا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمین دا خو د مسلمانانو د فقراو نه دی هذا حری دی لایق دی ان خطب الله ينکح کچا ته د نکاح پیغام لیګین نکاح سره نه کوي کی وان شفا الله یشفا وان قال لا يسمع او کده خبرې کوي نو کو د وغ نه کیری لقوله د خبرې تن وغ نه کوي د خل کی فقال رسول الله هذا خير من ملء الارض مثل هذا معلومیږي دا بل شي وان یقول تسمع منافق وجتا اے اے واره اے باز دا یو سړی چې دا یو دا نه دا غریب دې چې تیریږي د غره دې په مقدار د ډکون د زمکه نه چې دغه شوی نه د زمکه ټوله ډک شي دغه څه کسانو نه دا یو تن ته نه غره دې دا غریب ولکه نه وی دې باندې دې باندې پېښ کنه پېښ دي معلومیږي دا بل شي چې ته منافق وکړه